الرحمن الرحیم الهکم اله واحد سوره نحل له مخکې د توحید داوا ذکر کړه ورسره وسره دلایل د الله د قدرتونو او د الله د علم هم بیان کړه دوباره دا مسله بیا بیانوي چې دا مسله بالکل زمونږ په دا زړونو کې پریوزي او ځای ونیسي د تاکید د پاره او د پوره پوهې د پاره دعوه د توحید دوباره بیا بیانوي وای الهکم معبود برحق ستاسو لایق د عبادت ستاسو چې دی الهم واحد هغه یو الله دی الکه ستاسو معبود برحق لایق د عبادت هیڅوک نشته دی بغیر د الله نه الهکم معبود برحق ستاسو لایق د عبادت ستاسو چې دی اله واحد هغه یو الله دی دا ټکی چې مسلمانان ووري په سر او سترګې قبلې خو چې کافران ووري کنه نو سخت په دا ټکي بد لګي فالذین لا یؤمنون هغه خلق چې هغه ایمان نه وروړي بل آخرت ای په آخرت هغه خلق چې هغه ایمان نه وروړي پرز د آخرت قلوبهم زونه داغوي منکرتون هغه انکار کوونکي دي د دې خبرې انکار کوي چې الهکم اله واحد او عیسی وی اجعل الالهه اله واحده وی دا ټول ختم کړو او یو الله مقرر کو وهم مستكبرون او حال لا دي چې دوی تکبر کوونکې دي لوی ځانونه لوی ګڼونکې دي لا جرما یقینا لا جرما یقینا تخویف دی ان الله یقینا الله یعلمو هغه علم دی ما یسرون هغه خبره چې دوی یې پټي که پټ یو کار کوي و ما یعلنون او په هغه چې دوی یې ښکاره کوي انه یقینا د الله لا يحب المستكبرين هغه محبت نه کوي د تکبر کوونکو سره چې څوک تکبر او لوی کوي د مختلفو قبایلو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر وورید نو دوی به خپل استازي را لېږلی استازي چې تاسو لاړ شئ مکې ته او د دې پیغمبر حالات مونږ ته راوړی چې دا څنګه دی که ستاسو خیال وکنه ابو ذر صاحب بخاری کې تاسو ویلو ابو ذر صاحب چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبر وورید نو تاسو سو ویلو رورې راولېږو چې تاسو ته لاړ شه روره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې معلومات وکړه او ما ته راوړه دی لاړ معلومات یې وکړه بیا ولا راغی خو د ده په پوره تسلي ونه شوه نو دی بیا په خپله باندې را روان شو مکې ته تاسو بیا ویلو دوه شپې یا درې شپې د علي صاحب سره کړې وې بیا د رسول الله سره میلاو شو نو داسې به چې دوی قبایلو یو سړی راولیږ دا سړی به راغی نو کله به دی د کافرو سره ملاو شو او کله به دا سړی د مسلمانانو سره ملاو شو که کافرو سره و ملاو شو ورته به وی دا تاسو ته چې دا کم پیغمبر راغلی دی او دا کم بیان کوي دا څنګه دی وی مړه سه بیان دی خو پخوانې دروغ کیسې دي لکه د رستم او د اسفندیار کیسې دي دا نوح دی او دا هود دی او دا صالح دی او دا پلانې دی او دا پلانې دی دروغ کیسې کوي او که دا سړی به د مؤمن سره ملاو شو ورته به وایي خبرې مه کوه خبرې په رسول الله داسې خبرې کوي چې د اول نه تر اخره پورې ټول خیر او خیر دی نه الله دا غي بیان کوي و اذا قيل لهم کله چې ویل شي د کافرو ته د بار نه یو سړی راشي او هغه به د کافرو سره ملو شو او د رسول الله په باره کې به ته پوښتنه وکړه و اذا قيل لهم کله چې ویل شي دوی ته ماذا ماذا انزل ربکم سشیر علی گلی دی رب ستاسو په دې پیغمبر باندې الله څه شی را لېږلی دی نو قالو دی به ورته جواب کې وي اش اس شی پې نه دی را لېږلی اساطیر الاولین دا غ دروغ کیسې دي د اولنو خلکو دا غ د پخوانو خلکو دروغ کیسې دي او دی بیانوي الکه چې دا خبرې کوي نو د دې بانجام سي په خپل هم گمراه یې د گمراهۍ سزا به په شا کوي او نور خلک هم گمراه کوي نو دا غوی ګناونه به په شا کوي ليحملوا چې دوی په شا کی اوزارهم بارونه د خپل ګناهونو کاملتن کامل ليحملوا چې دوی بار کی اوزارهم بارونه د خپل ګناهونو کاملتن کامل یوم القیامه پر ورځ د قیامت خپل ګناهونه دا اول نه تر اخره پورې دا به ټول را په شا کړي ومن اوزار الذین او باز د بارونو دا خلقونه یدلونهم چې دوی گمراه کوي بغیر علم بغیر د څه دلیل نه ریاض خپل به تمام ګناهونه په شا کړی او دوی چې کم کسان گمراه کړی دي د هغه کسانو بعضی ګناهونه به په شا کړی بعضی ځکه وی چې په ځنې کارونو کې خو به لاري کړی دي هغه به په شا کوي ګناه خو د ځنې کارونه خو هغه په خپل به لاري وکنه نو ابني الا خبر شې سا ډیر بد دی ما یو شی یزرون چې هغوی یې باروي بیا د تخویف دنیوي د دنیا د عذاب نه یرول قد مکر الذین من قبلهم یقینا سازشونه کړیو چلونه کړیو هغه خلکو من قبلهم چې هغه مخکیو د دوی نه پخواني قومونو هم دقسې انبیاو ته پیغمبرانو ته دې سازشونه کړي وو چلونه یې کړي وو قد مکر الذین یقینا سازشونه کړي وو هغه خلکو من قبلهم چې هغه مخکې و د دوی نه فأتی الله بنیانهم نو الله قصد وکړه ابادې د هغوی ته فأتی الله نو قصد وکړه الله بنیانهم ابادې دا غوی ته قصد ورته وکړو خو د کم زینه من القواعد د بنیادونو نه دا نه چې سرونه ولو غرزول نه من القواعد د بنیادونو نه فخر علیهم السقف نورا پرې وته په دوی باندې چت من فوقهم د پاسه دا غوی سازشونه کړي وو د دین مخکې خلکو انبیو ته چلونه کړي وو سازشونه الله تعالی اولګي د قصد کو د دوی هغه باده ته او دغه بادی د دا وی خروچت کړه او په دوی راو غرزوله څه مطلب یا خدا دا مطلب دی دا سازش چې سړی کوي کنه نو په ډیر مشوره کوي اے دسه بکو دسه بکو دسه بکو دسه بکو دا په خیال کې چې دوی دا کم تصور وکړو چې داسې بکو داسې بکو داسې بکو دا غابادي و د دوی خیالي آبادی و چې دا به وسره کو دا به وسره کو دا به وسره کو الله تعالی اولګید په خپل سازش کې الله دوی گیر کړو او پیغمبران ته الله خلاص کړو عرب دا محاوره ده چې یو سړی بل ته سازش کوي او پاغه سازش کې دی گیر شي وی بل ته آبادی جوړوله هغه آبادی پیداوی خرو غورځیده من پښتانه وایو چې بل تکوی کنه په خپل به پکې پریوزي مطلب دا دی چې مونږ هغه د سازشونو مثال د کوی سره ورکو عرب د دې مثال دغه سره ورکي د آبادې سره یا د خیال لري فات الله نو قصدک الله بنیانهم آبادې د دوی ته چا کم دوی خیالي آبادی کړي وان من القواعد د بنیادونو نه او را پریوت په هغوی باندې چت من فوقهم د پاسه د دوی ښکلې دغه دا دی ځینې خلک وایي نه دا اشاره یو خاص واقع ته ده خاص واقعه ابراهیم علیه السلام چې کله نمرود ته د الله دین بیانو نو هغه یو سازش وکړو وی اورګه هغه وزیر ته وی کنه چې هامانه مال یو لوی برج جوړ کړی اسمان ته چې وروخه جم او وګورم چې په اسمان کې د ابراهیم خدای شته که نشته چل کوي د قوم مخ اړي دی ولا روره سرکاري برج جوړاو جوړاو جوړاو په میلونو باندې دغه جوړ کو او دا ټول ته را چاپیر دي و یو ورځ اوس نو کمې پورې به لوړې یو ورځ چې دی هوا راله لو دقه آبادي د را پریوته چې را پریوته چې دا څومره د قوم ټول ته دغه شو لاندې شو واتاهم العذاب راغی هغوی ته عذاب من حیث لا یشعرون دا غزه نه چې دی په ځان خبر نو استاد بوي دقه سي عذاب پر راغی لکه د کافرو په سردارانو باندې چې په بدر کې راغلي دوی وی مسلمانان به تړو او د ونو پورې به تړو دا به کو دا به کو الله په خپل قیمه کړل ثم خلک په دې عذاب غوړې دوی خلاصيږي نه ثم یوم القیامت او بیا پرس د قیامت یخزیهم الله به او شرمی یغوی او الله به ته وی زیکنا تاسو خو هم زما په مقابله کې نور ته وی چې یا فلان مدد و پلانی په امداد را ورسېګا منډه کنه وتاواز وکنه چرته دي چې ما سره شریکان کړیو او زما په ځای به هم د هغوی عبادت کو زما په ځای به هم د هغوی منښتې کولې ثم یوم ویقولو الله به ووایي دې مشرکانو ته این شرکائی الذین چرت دی زما هغه شریکان کنتم تشاقون چې تاسو به جګړې کولې د مؤمنانو سره فیهم پاغې کې مؤمنانو به درته وی دا د الله سره شریک نه دي هیڅ اختیار یې نشته تاسو به سره مخالفت جګړې کولې او ډنګواري هم کولې چې نه دام دی چرته دي زما هغه شریکان کنتم تشاقون چې تاسو به مخالفت کو جګړې به هم کولې د مؤمنانو سره فیهم په باره د هغوی کې نو قال الذين اوتوا الكتاب علما په دقه وخت کې به ووایي هغه خلک چې هغوی ته ورکړی شوی او علم نو یا ته ملایکی مراد دی یا ته مؤمنان مراد دی دی به وی چې نن ټول شرمندگی چې دا هغه په کافرو ده ان الخزي اليوم یقینا شرمندگی چې د نن ورځ وسو او بد عذاب دا پچا دی علی الکافرین دا په کافرانو دی کم کافران الذين هغه کافران تتوفاهم الملائکتو چې سا واغشته دا غوی نه ملائکو هغه کافران چې سا واغشته دا غوی نه ملائکو ظالمی انفسهم په داسې حال کې چې دی ظلم کوونکي او په خپلو ځانونو په زړونو کې د هغوی د پیغمبرانو دشمني د زړه دشمني د دین دشمني بدعملي په دقه وخت کې رالل استاد به وي خوش قسمت خلک هغه دي چې مؤمن مي او د دین په کار کې مشغول یو دقه وخت کې د باندې مرګ راشي الکه ولا یقین کوي غوي د دې کوي چې دا جنتی دي زمونږ د پاکستان ډیر علما دي ډیر لوی لوی علما ناس به مذاکره د علم به کولی د مسلو د سختو نه سختو مسلو داسې ډیر درې څلور علما دي او په دقه وخت کې به ډز په هغوی باندې اړه ټیکو شو بس مړه شو خوش قسمته دي جنتیان دي بد قسمت هغه دي چې ټی وي ته ناست دي داسې ډیر خلک دي ټی وي ته پراتي ساتي اوسي ډمانو ته ناستی ساتي وزي هغه غټ بد قسمت دي نو او به وای ان الخز اليوم یقینا شرمندگی چې دن ورځ وسو او بد عذاب چې دی علی الکافرین دا په کافرانو دی الذين هغه کافران تتوفاهم الملائکه چې ساوا غشته دا غوینه ملائکو ظالمی انفسهم په داسې حال کې چې دوی ظلم کوونکي او په خپل ځانونو کافران بدعمله نو چې دا ورځ د قیامت شي نو دی به داسې د الله ته دا سر ښکته کړي هر څه به مني فالقوا السلام دی به راچولي وي الله ته صلح دی به راچولي وي الله ته صلح او څه به وایي ربه موږ خو شرته بد کار نه دی کړی ما كنا نعمل من سو من به نکو یو ما كنا نعمل من به عمل نکو من سو ان بد من خود سنیکان خلقو وی بلا ولنا ان الله یقینا الله شد علیم اغه ډیر خ عالم دی بما په هغه کنتم تعملون چې تاسو وکاوله بس نور خبره پریده الله به کافر ته وی فدخلو تاسو داخل شئ ننوځئ ابواب جهنم دروازو د جهنم ته خالدین فیها همیشه به پدې کې فبئ فلبئس ډیر بد دی دا جهنم مسون زید اوسېدو مسو المتکبرین استوګنو زید اوسېدو د متکبرو د بار نه به چې خلک رالل او کافرو سره به ملو شو د رسول الله په باره کې به ته پوښتنه وکړه د وحي په باره کې به ته پوښتنه وکړه نو څه به وي اساطیر الاولین خو که دا کس به د مؤمن سره ملو شو وقیل للذین او ویل شو هغه خلکو ته اتقوا چې هغه یریدل د الله نه چې هغه مؤمنان دي دی ته به ویل شو ماذا انزل ربکم څه شی رالیږلی دی رب ستاسو هلکه دې پیغمبر ته چې دا کومې وحې راځي دا وحی څنګه شی دی نو قالو دی بوتوی غږ مکوه من اوله الی اخره ټول خیر او خیر دی داسې وحی ده چې د دنیا هم خیر د آخرت هم خیر کورنی خیر ذاتی خیر ارس قالو نو دی بوی خیرن الله را لګلې دی خیر بیا د بشارت بسودرېږي دا بل خبره شوه للذین احسنو شته د هغه خلکو د پاره چې هغوی خیسته کړي وي للذین احسنو شته د هغه خلکو د پاره چې هغوی خیسته کړي الکه څه شی خیسته کړي عقائدهم خپل عقیده درسته کړي و اعمالهم اعمال درست کړي و معاملاتهم او خپل معاملې درست کړي نو شته د هغه خلکو د پاره چې هغوی ښایسته کړي خپل اعمال د دوی د پاره شته دی فی هذه الدنیا په دې دنیا کې حسنتون ښایسته ژوند د مؤمن چې کوم د اطمینان او د آرام ژوند دی دونه د بل چا نشته ولدار الاخرت او خامخا کور د اخرت چې د خیرون هغه د د پاره ډیر بهتر دی ولنعم دار المتقین او ډیر خد کور د متقیانو الکه د متقیانو لچ الله کور ورکین نو دا بد څنګه کوری غر کې بی کچرته بی جنات عدن چغه جنتونه دي د همیشه اوسېدو کذالک یجزی الله المتقین هم دقسی الله بدل ورکی متقیانو تا الکه متقیان سوک دی دا اق خلق دی چې مسلمانانی او په حالت د دین د خدمت کې ملائکه و تراشی او ساتي والی الذين دا هغه خلق دی تتوفاهم الملائکه چې سا واغشته د دوی نه ملائکه خو کله ته واغشته طیبینا په داسې حال کې چې هغوی پاکو عقیده پاکه عمل پاک سوچ فکر پاک تاسو ویلی نو مشکات کې چې د مؤمن ته دا د جنت ملایکی راشي نو ورته کینی ورته وی ای پاک ساده دی پاک بدن نه روزه هغه وخت کې وای د مسلمان بدن هغه پاکي یقولون وای بد ملائکی دوی ته چې سلام علیکم سلام دی پتاسو مړه بس پرې دی په میدان حشر کې مخه تکلیف تیر کړی دی په حساب کتاب ځای کې ګرمیم تیر کړی دا شابه زر ننوځي ادخلوا الجنه ننوځي تاسو جنت ته بما په بدل د هغه نیک عملونو کنتم تعملون چې تاسو به کوله بیا مسله ده الله پیغمبر راولیک کتاب راغی د دنیا خلق په دین کې داخل شو د دین دلایل قائم شو دا بیا دوی ست انتظار کوي چې ایمان نه وروړي هل ينظرون دوی انتظار نه کوي په ایمان وروړو کې الا ان تاتيهم الملائکه مگر چې راشي دوی ته ملائکه د عذاب او یاتی امر ربک یا راشي حکم درفستا قیامت راشي قیامت ته انتظار کوي که ملائکو ته انتظار کوي چې هغه راشي او موږ نسا والي نورور هلته خو بیا ایمان قبول نه دی کذالک هم دقسې فعل الذین کول به هغه خلکو من قبلهم چې مخکې و د هغوی نه وما ظلمهم الله او لا او الله ظلم نو کړی دا غوی سره ولكن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دوی د خپل ځانونو سره ظلم کو فاصابهم نو دی بد عملو ته ورسید سیئات ما سزا د هغه بد عملونو سیئات ما سزا د هغه بدو عملونو عملو چې دوی به د هغې عمل کو وحاق بهم او ګیره وکړه د دوی نه ما هغې عذاب کانو به یستهزئون چې هغوی به د هغې پورې ټوقې کولې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین چوټی کې چوټی کې دعا وکړه الله خدای خپل فضل او کرم په موږ باندې رب د دین پوهه زمونږ نصیب وګرځي رب زمونږ زونه ستا دین ته کولاو رب ستا د عظیم کتاب پوهه زمونږ نصیب وګرځي رب د خپل خوږ پیغمبر علی السلام په حدیث باندې صحیح مونږ پوهه کی رب د قران خیر او برکات مونږ له دنیا کې مراکې په آخرت کې مراکې خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دې سره ډېر خو کې الله دوی له دې راتلو د دې کې نستو دنیا کې مله اجر ورکړي آخرت کې مله اجر ورکړي سره زمونږ نه الله په خپل بچو باندې خوشاله کی په حلال کاروبار کې وته الله خیر او برکت ورکړي الله سره زمونږ نه د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي سبا له زمونږ د عرفې ورځ ده مرګري خو دې خو وایي چې چوټي کوي الکه چوټي ولې کوي عرفه ورځ ده د عرفه پر ورځ باندې چې څومره ثواب د سبق دی نو دونه په نور ورځو کې هغه نشته نو ان شاء الله که جون د خپل سبق په وایو ها وصلی الله تعالی علیه